د فرعون د غرق کېدو نه پس بني اسرائیلو ته اطمینان حاصل شو موسی علیه السلام ته درخواست وکړ چې زمونږ لپاره یو آیین یو دستور یو آسماني شریعت پکار دی چې په هغې باندې ښه په اطمینان سره عمل کوو موسی علیه السلام د دې قوم درخواست الله ته وړاندې کړ الله پاک کم از کم د دېرشو ورځو زیات نه زیات د څلوېښتو ورځو وعده وفرمایله چې دومره موده مسلسل روژې ونیسې او په کوه تور کې اعتکاف وکړې نو تا ته به ثورات میلو شي دا دوه مودې تیس یا چالیس ورځې کم از کم او زیات نه زیات شاید چې د دې مطلب دا وي چې د دې ریاست او د دې وظیفو په دوران کې کوتاهي که ونه شوله نو دېرش ورځې به کافي وي او که څه کمې پکې راغې نو بیا به څلوېښت وي اکثر الاجلین څلوېښت ورځې یا په شورو کې دېرش ورځې ضروري او لازمي نیټه وه او دا څلوېښت پوره کول دا اختیاري او استحبابي حیثیت یې لرو لکه شعیب علیه السلام موسی علیه السلام ته خپله لور په نکاح کې ورکوله نو ورته یې دوه نیټې وښولې على ان تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ما سره اته کاله مزدوري وکړه یو لور به درله په نکاح درکړم او که تا لس کاله پوره کړو نو دا به ستا له طرفه احساني نو اته کاله لازمي او دوه پسې نور اختیاري په دقه شانتې موسی علیه السلام ته دېرش شپې ورځې لازمي او دا لس ورپسې اختیاري څلوېښت شوې د ذیقعدې په میاشت کې شروع وشوله ذیقعده د دوو اخترونو منځ کې میاشت نو دېرش ورځې د دې قیدې پوره شولې ورپسې لس د ذلحجې شولې دا لوی اختر میاشت ته ذلحجه وایي لس د هغې نو د لوی اختر ورځ باندې څلوېښت ورځې پوره شولې بعضې مفسرین فرمایي چې موسی علیه السلام ته په کوه تور باندې د دېرشو شپو د خلوت حکم ورکړی شو دېرش شپې ورځې خلوت وکړه اعتکاف وکړه روژې ونیسه بیا به تورات درکړي په دې موده کې یو ورځ موسی علیه السلام د مسواک استعمال وکړ فرشتو ته چې د موسی علیه السلام د خولې مبارکې کم بوی ورته او په هغې ورته کومه خوشحالي حاصلېدله هغه ختم شو نو د هغې په بدل کې ورته الله حکم وکړ وی لس شپې نورم زیاتې کا نو پوره څلوېښت به شي به هر حال اول دیر شوې بیا پې لس زیاتې شولې څلوېښت شپې ورځې اعتکاف یې وکړ او د هغې نه پس ورته الله تورات ورکړ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وعده وکړله موږ د موسی علیه السلام سره پس پوره شوله نیټه د ربز د موسی علیه السلام څلوېښت شپو باندې څلوېښت شپې نیټه پوره شوله فتم میقات ربه پس پوره شوله موده ستا د رب د موسی علیه السلام د رب هغه نیټه پوره شوله اربعین لیلة څلوېښت شپې وقال موسی لاخيه موسی علیہ السلام چې دی دیر شو یا څلوېښت شپو لپاره کوه تور ته په نو په کوه تور به د الله پاک سره راز و نیاز کوي او دا دیر شو یا څلوېښت قوم به دقه څه پاتې کېږي د موسی علیه السلام د ځان په ځای باندې نائب مقرر کړ قائم مقام وې زه به اعتکاف له ځمه او ته به د قوم د اصلاح خیال ساتې نو دې نه ثابتېږي چې یو ذمه دار کس د ضرورت دپاره چې ورتځي نو په هغه لازمه ده چې د انتظامي امورو دپاره خپل نایب پرېږدي د حکومت ذمه دار کسان چې سفر کوي نو خپل قایم مقام او خلیفه پرېږدي د پیغمبر علیه السلام هم عادت و چې مدینې منورې نه به بهر چېرته تشریف یې وړه د ځان په ځای به یې خلیفه مقرر کړ یو ځلې علي رضی الله تعالی عنه خلیفه شو یو ځل عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه داسې مختلف اوقاتو کې مختلف صحابه کرام دا به د ځان قائم مقام پرېښودل نو موسی علیه السلام هم چې کوه تور ته تشریف وړه نو خلیفه او قائم مقام یې پرېښود هارون علیه السلام او هدایات یې وله ورکړل اول هدایت دا چې اصلح د دې قوم اصلاح کوه کله چې د فساد خبره د محسوس کړله نو دا خلک راه راست ته راوله کوشش یې کوه اصلح دویم هدایت یې دا که لا تتبع سبیل المفسدین د فسادیانو تابعداري ونه کړي د هارون علیه السلام نه دا خطر نه وه چې دی به د فسادیانو اتباع وکړي ځکه هغه پیغمبر و خو د دې دا مطلب چې د فسادیانو مدد خو پرېږده د هغوی همت افزایي هم ونه شي حوصله افزایي هم ورله ونه شي هارون علیه السلام چې د سامري کردار ولیده چې خلک په سامري پسې شو تسخی عبادت یې شروع کړ د هارون علیه السلام قوم منې کړی دی او سامري یې ورټو موسی علیه السلام چې واپس راغی نو دی خیال راغی چې هارون علیه السلام به خپل ډیوټۍ کې کوتاهي کړې وي په دې یې راونیوه موسى عليه السلام أفرمائل لأخيه خپل رور هارون عليه السلام تا اخلفني زما خلیفہ شاء في قومي زما تقومك واصلح هذا لقوم قوم اصلاح كوا هر قسمه اصلاح بکې ولا تتبع سبیل المفسدین او تابعداري مکوه ته د لارې د فسادیانو زما غیر موجودګۍ کې زما حصه کار کوه د حکومت او د اقتدار چې کوم اختیارات د موسی علیه السلام سره وو هغه هارون علیه السلام ته وسپارل او د بني اسرائیلو د مزاج بدلیدل را بدلیدل او د عقیدې کمزوري د موسی علیه السلام پوره تجربه پرې شوې وه نو ډېر تاکید سره ویل چې د ما غیر موجودګۍ کې څه ګړبړ پیدا نه شي نو ته اصلاح کوه موسی علیه السلام تشریف یوړو خو دې خوا د سامري په قوم کې یو نوې مسله راوویستله د سرو زرو نه سخې جوړ کړ او سخیله یې خولې کې خاوره واچوله د جبرائیل علیه السلام د اس د قدم او غ آواز شروع کړ هذا اله موسی فنسیه وی دا د موسی علیه السلام خدای د هغه نه ایښ و هغلته تللی خدای دلته پاتې دی نو بس قوم ته یې وی سجده ورته وکړي د عبادت گزارو د دغه غلط عبادت نه د بیزاره اعلان وکړ د موسی علیه السلام د وصیت موافق د اصلاح کوشش مکمل وکړ خو د خدای بې لارې کړي څوک په لار کولی نه شي ولما جاء موسى لميقاتنا وکلمه ربه هر کله چې راغی موسی علیه السلام لمیقات عظمن د وعده باندې په وعده باندې کوه تور ته تشریف راوړو وکلمه ربه خبر یې وکړلې د ده سره رب د ده موسی علیه السلام سره خپل رب خبر یې وکړلې قال رب ارني انظر الیک د موسی علیه السلام او د الله پاک ترمنځ ښکلې ښکلې خبرې وشولې په دې خبرو کې یو قسم خوند او مزه وه نو موسی علیه السلام باندې ډېر لوی اثر شو او د الله پاک د لیدلو سوال یې وکړ نو د هر چا په کلام کې څه نه څه اثر وي په دې خرابو خبرو کې هم اثر وي په دې ښکلې خبرو کې هم اثر وي اوس که یو سړی کنزل وینا شروع کړي نو د هغې هم اثر شته چې چا ته کنزل وکړي نو د هغه دا غوږونه سره شي او پکې راشي دا د خرابو خبرو اثر دی غوسه راشي او چې کله یو بنده ښې خبرې کوي نو د ښو خبرو ښکلی اثر وي ایران کې یو بادشاه او هغه یو ځل شعر جوړو نو یو شعر یې جوړ کړ وی در ابلغ کسی کم دید موجود په دې پسې بیا دویم شعر جوړه خو ډېر کوشش وکړ کار ونه چلېده خپل غیر چاپېره همنشینانو ته ویل هغوی شاعرانو وی تاسو کار وچلوی یو شعر دې پسې بل جوړ کړئ ونه شو هندوستان کې اورنګزیب عالمگیر بادشاه و هغه ته یې خط راولېږه وې دې پسې راله دویم شعر جوړ کړې هغه او د هغه ملګرو کوشش وکړو خو ونه شو د اورنګزیب بادشاه لور وه زیب النسا نوم یې هغه شاعر او د هغې تخلص مخفي نو بادشاه لور ته ویل د ایران بادشاه دا یو شعر را لېږلی دی پسې دویم شعر غواړي هغې ما هغه ساعت د جوړولو څه کوشش ونه کړو خو شعر یې واغېشته کور کې ناسته وه ځان ته یو غټه شیشه لګولې وه په سترګو کې رانجه اچول یو سلی دویم سلی چې درېیم سلی یې په سترګو کې لګاو نه هغه خطا ولګېده او د سترګې نه یې اوښکه توی شوله او په هغې باندې یو طرف ته رانجې لګېدلې او بل طرف ته رانجې نه دي لګېدلې هم اوښکه یو طرف ته په رنجو توره ده بل طرف ته سپینه وه او په شیشه کې ښکارېده چې ځمکې ته روانه وه لکه د مرغلرې ښکاره شو ځمکې ته لاړله جیب النسا چې ولې بې اختیاره خولې له شعر راغی مگر اشکی بوتا چې سرم آلو شعر برابر شو دا ایرانی شاعر سره وی در ابلق کسی کم دیده موجود مگر اشکی بوتا چې سرم آلود په کاغذ یې ولیکه بابا له ورکړې دا اوس ایران ته ولېږه ایرانی بادشاه شعر وکتنو ډېر زیات خوشحاله شو او دویم خط یې راولېږي چې دا د کم شاعر کلام دی ایران ته یې راولېږي چې موږ ورسره ملاقات وکړو قدر عزت به وکړو اورنګزیب ته چې خط راورسېده وی لورې ما خو ایراني بادشاه ته نه دي ویلی چې دا زما د لور شعر دی هغه وایي جوړ دا د سړي شعر دی نو هغه وایي چې شاعر لیدل غواړم نو زما غیرت نه برداشت کوي چې زه د خپلې لور سفر د پردي سړي نه مات کړم دې ته پښتو وایي دې ته غیرت وایي دې ته اسلام وایي چې د خپلې لور سفر د پردي سړي نه نه ماتوي نو لوره پې بابا دویم شعر لیکم ته ورته مه وایې چې دا شعر د چارې هغه په خپل اوس پېښي بیا به نه وایي وی در سخن مخفی منم چوبوی گل در برگ گل هر که دیدن میل دارد در سخن بیند مرا در سخن مخفی منم زه په خپلو خبرو کې پټه یم چوبوی گل در برگ گل څنګه چې د ګلاب د ګل په پاڼو کې خوشبو پټه ده دقسې د خپلو خبرو کې پټه یم هر کې دیدن میل دارد در سفن بیند مرا زما لیدل که څوک غواړي نو ما دې زما په کلام کې وویني ستر یې مات نه کړ خدای دې ټول مسلمانان باعزت او ستر والا جوړ کړي دا بې ستره دا د وینځو په مثال دي وینځه به ستر نه کوي اصیله ښځه به ستر کوي دا کومې چې بې سطره بې پردې په لارو کوڅو کې په بازارونو کې ګرځي عملي طور دی خلکو ته دوی ښیي چې موږ اصیلې نه یو موږ وینځي یو ایرانی بادشاه چې شعر وکړ ته نو پوه شو چې دا د زنانه شعر دی نو بیا د لیدلو خبره ونه کړله نو ګوره دا د یو انسان کلام دی په دې کې دا د لیدو او د دیدار شوق پیدا شو نو د الله په کلام کې څومره ښکلوالی دی په هغې کې به ولې دا دیدار شوق نه پیدا کېږي نو موسی علیه السلام په کوه طور کې د الله سره ښکلې خبرې وکړې ای پروردګار خبرې دې څومره ښکلې دي چې ته به څومره ښکلې لږ شانتې راته ځان وښیه وكلمه ربه موسى عليه السلام سره خپل رب خبرې وکړلې قال رب ارني انظر إليك موسى عليه السلام فرمائے رب أرني اي رب زما وخيماتا انظر الیکا چې زه تا ووینم ځان راته وښیه چې ستا دیدار وکړم قال لن ترانی الله فرمایل هرګز ما لیدلی نه شي لن ترانی ما هرګز لیدلی نه شي په دنیا کې په دې فاني وجود باندې په دې فاني سترګو باندې د رب ذوالجلال دیدار چې دی نو دا ګران دی برداشت نه کېږي نو دې نه معلومېږي چې په دنیا کې د مرګ نه مخکې د الله دیدار حاصلول شرعا ممتنع او عقلا ممکن دی ځکه چې عقلا ممکن نشي نو د موسی علیه السلام غوندې جلیل القدر پیغمبر ته به نسبت د خطا وشي چې د یو ناممکنه څیز سوال یې کړی دی په آخرت کې به دیدار خامخا کېږي او پیغمبر علیه السلام په دنیا کې په ژوند کې د الله دیدار چې کړی دی هغه د دنیا په ماحول کې نه دی د ځمکې نه بهر د اسمانونو نه پورته شب معراج کې د الله دیدار یې کړی دی اګر چې د صحابه کرامو ترمنځ دا مسله اختلافي ده خو د الله دیدار پیغمبر علیه السلام کړی دی خو دنیایي ماحول کې نه دی که چېرې دا غر په خپل ځای باندې برقرار پاتې شو فسوف ترانی نو زر دې چې ته به ما ووینې غر ته وګوره زه د خپل جمال یو زره جلک ورته ښیم نو دا غر مضبوط دی که ده برداشت وکړو ممکنه ده ته به برداشت وکړي او که غر برداشت ونه کړ نو پوه شه چې کوم څیز غر یې برداشت نه شي کولی انسان خو کمزور دی خلق الانسان ضعیفا نو بیا به انسان څنګه برداشت وکړي غر من ته مضبوط ښکاري خو د الله د تجلیاتو برداشت نه شي کولی هر کله چې د موسی علیه السلام رب دې غر ته لږه غوندې جلوه وښوله جعله دکا وخر موسی صعقا چې غر ته یو پوټې جلوه وښوله نو دا غر سرې زرې شو په موسی علیه السلام جلوه نه ده راغلې په غر راغلې ده خو چې په غر باندې کم هیبت راغی او هغه هیبتناک منظر موسی علیه السلام ولید نه بېهوشه راپرېوته بلا تشبیه دا تندر خو په یوونه راپروزي که نه خوا کې که انسان یې د هغه به څه حال وي په یو دښته کې په ونه باندې تندر را پرېوته هغه ونه وسوځېدله شنه ونه وه وسوځېدله هغسې دړې لرې لرې پرېوتې خو دقه دی کې که انسان وي د هغه د زړه کیفیت د هغه نه تپوس وکړه نو په دې انسان خو تندر نه دی را پروتې که په ده را پروتې دی خو هم زره زره شوی په ونه را پرېوته غټه ونه تس نسې کړله خو د انسان د زړه کیفیت هغه هیبت هغه هغه ته معلوم دی نو دې ځای کې بلا تشبیه موسی علیه السلام باندې جلوه نه راښکاره شوې په کوه تور راغلی ده خو دقه ځای کې د موسی علیه السلام د زړه کیفیت بس الله ته معلوم دی چې بې هوشه را پرېوته هر کله چې د موسی علیه السلام رب دې غر ته جلوه وښوله جعله دکا غرې زره زره که وخر موسی صعقا موسی علیه السلام بې هوشه را پرېوته فلما افاقا قال سبحانك تبت إليك هر کله چې هوش کې راغی موسی علیه السلام هوش کې راغی قال سبحانك یا الله تعالی را پاکی د ستا ذات پاک دی تبت الیک د تا ته توبه وباسم وانا اول المؤمنین او زه اول د ټولو خلکو نه یقین کوونکی یم یا الله ستا ذات پاک دې د دې خبرې نه چې د مخلوق مشابه شي په فاني سترګو باندې ستا دیدار وکړي شي ستا ذات پاک دی ستا د اجازت نه بغیر خبره مناسب نه ده توبه وباسم بیا بې اجازته خبره به نه کوم وانا اول المؤمنین زه اول یقین کوونکی یم د خپلې زمانې د ټولو خلکو نه ستا د عظمت یقین والا زه یم او په زړه کې شوق ساتلی دی د دیدار شوق یې د زړه نه ګورې اوس هم نه دی اقوا شوی زمونږ پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ د ټولو نه مخکې به زه د خپل قبر نه راپاڅوم د جنت لباس به واچوم وی داسې چې بر عرش ته وګورم نو د عرش پخپې پورې موسی علیه السلام به ولاړي او دا چغه وایي رب ارني انظر الیک رب ارني انظر الیک رب اوس خو راته ځان وښیه اوس خو قیامت شو خپل دیدار راکړه هغه ځای کې د قیامت پر ورځ باندې د دیدار سوال به کوي رب ارني انظر الیک رب اوس خو راته ځان وښیه اوس خو قیامت دی الله به خپل دیدار ورکوي د دنیا نه آخرت پورې شوق د لیدلو دا د کلام اثر دی فلما افاق قال سبحانك تبت اليك کله چې موسی علیه السلام هوش کې راغی وې پاکي د تعالی ربا ان استفیتک علی الناس برسالاتی ما ته غوره کړلې په دې ټولو خلکو کې د خپل پیغاماتو دپاره و بکلامي او د خپلو خبرو دپاره مې ستا انتخاب وکړ که دیدارو نه شو نو نه شئ دا عزت مې در که پیغمبر مې جوړ کړې تورات مې در که بلا واسطه مې در سره خبرې وکړې لا تر اوسه بلا واسطې مې چا سره خبرې نه دي کړې دا څه نعمت چې مې درکړ نو دا د خپل پلو پورې ونغاړه د شکر گزار بندیانو په ډله کې شامل شه یا موسی انی اصطفیتک اے موسی ما ته خوښ کړلې پسندیده مې کړلې انتخاب مې درله کړی دی علی الناس په ټولو خلکو کې برسالاتی و بکلامی او بعض علما وایي وی دا د تورات نه علاوه تختې وي چې په هغې کې د تورات نازلېدو نه مخکې نصیحتونه لیکلي شوي موسی علیه السلام ته خو دیدار میلو نه شو نو د زړه ښه کولو دپاره ورته وایي چې دا دا تختې والا دې کې هر قسمه نصیحتونه دي او ضروري احکام پکې دي په دې ځان د زړه ښه کړه بهترین حکمونه په هغې باندې به عمل کوي دا د تورات تختې یا د تورات نه علاوه چې کوم تختې دي احتیاط سره واله خپل قوم له ورکه چې هغوی په دې باندې عمل کوي يأخذوها يأخذوا بأحسنها هغه بهترین یو حسن دی او بل احسن دی حسن ښه او احسن ډېر ښه یو بهتر دی بل بهترین دی نو دا بهتر پرېږده بهترین باندې عمل وکړه ګوډ بهتر بیسټ په ګډ او په بیټر باندې عمل مه کوه بیسټ باندې عمل وکړه به بهتر بهترین نو هغه بهترین باندې عمل کوه مثال په طور باندې یو ظالم در باندې ظلم وکړ نو د هغه نه بدله اخیستل جایز دي برابر بدله اغشتل جائز او حسن خو صبر کول او معافي کول دې ته عظیمت وي او دې ته احسن وي ډېر اعلی نو په دې ډېر اعلی باندې په دې بهترین باندې عمل کوه نو بني اسرائیل په دې آماده کول چې کوشش وکړي او ډېر اعلی کارونه وکړي او نافرمانۍ نه ځان بچ کړي فأريكم دار الفاسقين زرد چې او بخیمه تاسو ته دار الفاسقین د نافرمانو کور د نافرمانو کور یا مصر دی او یا شام دی که نافرمانی د قوم وکړه نو الله وایي ای نافرمانو که نافرماني م وکړله نو د نافرمانو کور به درته وښیم چې په آخرت کې دوزخ دی او په دنیا کې رسوایي ده نو نافرمان مه جوړېږه که نافرمان شوې نو د نافرمانو کور به درته وښیم څو د نافرمانو کور کې به م ورداخل کړم نو په آخرت کې د نافرمانو کور جهنم دی خدای دې په ټول مسلمانانو سره او په دنیا کې رسوایی او تباهی ده او بعضې مفسرین وایي چې د نافرمانو کور شام یا مصر دی نو مصر کې د فرعونیانو حکومت دی او په شام کې د عمالقو حکومت دی نو په دې صورت کې د آیات چې دی نو دې کې زیری دی بني اسرائیلو ته بني اسرائیلو د الله حکمونه ومنئ نو د فرعون دا وطن ستاسو دی دا به د هغه نه والم مصر به تاسو له درکم او د عمالقو نه به شام والم اب هم تاسو له درکم انعام کې به یې له درکم بیا تفسیر الکشف راجح اولنې دی اولنې تفسیر چې نافرمانی مکوې کني د نافرمانو کور دوزخ به درته وښیم سأريكم دار الفاسقين زرد چې وبخې متاسو ته کور د نافرمانو په نېغه لار نه ځي و ان یرو سبیل الغی که چېرې دوی د ګمراهۍ لار وویني یتخذوه سبیلا دقه لار نشي په هغې باندې روانېږي ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا دا په دې وجه باندې چې دوی نسبت ته دروغ کړی دی د آیاتنا زمونږ آیاتونو ته وکانو عنها غافلین او دوی د آیاتونو د الله نه ناخبره دي د الله او د رسول په مقابله کې ناحق تکبر کوي غرور کوي نو دغه غرور او تکبر اجازت نه ورکوي چې د الله حکمونه قبول کړي